بل لیک محمد نایب او صدیق الله رالیږلی پوښتنه کوي که سړی یو چا ته ووایي چې راځه جومات ولاړ دی دی ورته وایي چې زه لمانځه ته نه ځم ځکه زه لمانځه سره ټکر یم وایي ایا دغه سړی په دغو خبرو کافر کېږي او که نه حضراتو سچ کافر دی اصل مرتد دی چې هغه خپله کوروالا باندې حرامه سوه بېرته که دی مسلمان نه شي، توبهګار نه شي، آینده یې د هغې ښځې سره نکاح هم بیا نه صحیح کېږي. د مرتد نکاح نشته، نشته د مرتد حکم دغه دی چې فورا دې قتل شي او حتی که درې ورځې دغه مرتد مسجده تأخیر وغوښتي بیا حکومت دې درې ورځې دی بندي کړي تأخیر دې ورکړي اما پس له درې ورځې که تائب شي مسلمان شي توبهګار شي بیا نو دی معاف کېدلی شي او که نه دی به فورا قتلوي نو دا خبره که د کړې وای چې د امام سره زه ټکر یم اخیر و د امام سره به پر بل شي ټکر وي امام به په ځان کې بېجنو په ځان کې به ناروا و یا په دنیایي مسله کې مثلا د دې هغه اختلاف راغلی یو قومي و تعصب دی هلته لا ټکر و پروا نه و دوندم اما چې دی د لمانځه سره ټکر دی ټکر وزره ته وایي د پلاني سره ټکر یې یعنې بد نیجنې کېږي نو د خدای د فریضې سره چې دی نفرت لري د خدای فریضه نه مني د خدای د فریضې سره انکار کوي دا فش کافر دی حتی کوروالا باندې حرامه ده بې له دغه چې دی به مسلمان کېږي درته به نه وي نکاح کړي بل الله نه لري حج کې پخوا کړی و هغه د مابۍ نه ولاړ بېرته پر د نوی حج دا فرض دي چې کوي به یې کمالدار و غني و والسلام